وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته د ماسپخین سنت کم چې د فرض نه مخکې کیږي دا دوه رکعات هم په صحیح حدیث د ابن عمر رضی الله عنهما کې ثابت دي د متفق علی روایت ده بخاری او مسلم او سلور رکعات هم ثابت دي د عائشه رضی الله عنها روایت ده د بخاری بهتره دا ده چې څلور رکعات دی وشي ځکه حدیث د مسلم کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چا چې پر ورځ او شپه کې په 12 رکعاتونو سنت باندې همیشه والي وکړو نو الله به ورله جنت کې کور جوړ کړي باغې کې څلور رکعات قبل الظهر دي او دو رکعات ورپسې دارنګي د ماقام نفس دوا او دوه د ماسخوتن نه پس او دوه د سار نه مخکې نو دا دولس رکعاته شول او هر چې د جمعې سنت دي نو د جمعې د موز نه مخکې چې کوم موس کیږي دا خو نوافل دي سنت نه دي صحابه کرامو نه مختلف ثابت دي چا دوه رکعاته کړي چا سلور تر دولس رکعاتو پورې نوافل د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین ثابت دي نو د جمعې دپاره سنن قبلیه نشته کوم چې د موز نه مخکې کیږي او هر چې د موز نه بعد دي نو په دې کې دوه مرفوع حدیثونه راغلي د مرفوع مطلب دا دی چې کوم نبی صلی الله علیه وسلم له منسوب وي یو قولی روایت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي څوک چې د جمعې نه پس مسکول غواړي نو څلور رکعات لري کوي او بل فعلی روایت ته چې نبی صلی الله علیه وسلم بخپل کوم عمل کولو نو غدا دي چې کور لبلاړو د جمعې نه پس نو دوه رکعاته سنت به کول او په دې نیت کې دا قید نشته چې زه دا موقت کوم او غیر موقت په خله باندې خو نیت په شریعت کې نشته البته په زړه کې اداره ولي چې دا سنت دي او دومره په عباراتو کې تدقیق کول چې ایا مؤکد او غیر مؤکد نو شریعت د دې نه ساکت او چپ دی د دې څیزونو موږ نه یو مکلف کړي هذا والله تعالی اعلم